الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد ستاسو دي قاعدك لكل لكلي دي يولسما صفحك غير المتضادة اغا صفات يغا مقابل نلري زدی نشتا که څوک دا اعتراض وکړي چې مقابل شته مثلا اوس سفیر دی نو چې کوم حروفو کې سفیر نشته نو دا زد شو دا حروفو په کومو کې چې سفیر شته دا رنګ قلقلا تقلیل نور جواب دا ده چې مقابل شته نو نوم څه دی نو عدم وجدان د اسم دلیل دی په عدم وجود د ضد دی چې نوم نشتا دا خبره د دې دلیل ده چې د دې ضد او مقابل هم نشتا نه بخورئ مړه چې څوک کوئی خرو لاس چت کوي ته خو بار نه ته په څنګه کوي چې څوک کوئی نه خرو لاس چت کوي یا بل اټکی ګر ډېر هدا یو لس کنه او په ماړې وخورئ تاسو به د موږ سره وګورئ صحیح ده یو لس بجې د شپېلي اواز لکه بعضې وایي صوت یشبه صوت الطائر د شپېلي اواز دا سفیر ورته ځکه وایي کله چې ته دا اورې نو د شپېلي سره به مناسبت لري صاد ذا او سین عثمان مراد صاحب په سلسبیل الشافی کې وایي هم الصفير فهو صوت زائد بين الشفاه مع حروف يوجد صفير یو زیاتی حرف دی چې ادا کیږي د خپل حروف سره فلآل البیان کې تمنودی صاحب ذکر کړی نو فالصفير من علامات قوت الحرف دا صفير د علامات د قوت د حرف نه ده ځکه دا صفير حرف قوي ده د صفت قوي ده تاسو په صفات قویو کې وګورئ صفير املیکل نو چې ده قوي شو نو چې کوم حروف کې ومندې شي هغه کې بم قوت راځي چې د بغاریانو نهایت القول المفید والا به چې مرغابۍ مرغابۍ چاتلې وینو ځکه د هغې سره تشبیه ورکه خلک د هر هغه شي سره تشبیه ورکوي چې کوم څه شي د هغې په ماحول کې اوسېږي که په خبره پوه نه شوئ یو شاعر راغله چې د باندې نه نو بادشاه ته په شعرونو کې صفت شروع کوي انت کالکلب فی الوفا ته وایي په وفادارۍ کې داسې لکه سپی سپی کې وفاداري شته که نه هغه خو صفت کولو خو چونکې تشبیه د بادشاه د کلب سره سپی سره راغله نو ښه نه وه نو هغه درباریان ډېر غوسه شول چې وګوره بادشاه یې وویل چې انت کلکلب بادشاه ورته یې دی پرېږدی دی غریب څوک دی نور څه کتلی نه دی نو سپو سره ټول وخت تېر کړی وای دې زه دلته کې یو وخت پورې ساتم بیا به زه شعرونه واورئ نو ته زمانه ساتلې او محلات د بادشاہ او پاره کې ملغلرې وي پاره کې د خوان سيزونه بیا به د هغې د قتل او شیرونه به جوړو نو څو وخت پس ورته بادشاہ وي ځکه نه یو ټاپه شه په یو خو د شیر بیا وایي صفت موقع نو هغه وی وی عيون الماء في الرصافه والمهر جلبنا الهوى من حيث ادري ولا ادري بیا سکول هغه خپل خپل سيزونو سره تشبيه ورکولا نو قاریانم کې دي چې څو نهایت القول المفید والوي د سین سفیر بد زیات خیال ساتي کله چې سین ادا کې نو ډیر خیال به ساتي زکه وای په ځکه خو سفیر زکه سرګنده چې آل تور پسې انجن مضبوط ته چې صفت د جهر ده نو هغه قوت پاغي کې ده نو هغه سفیر تور مخ کې کوي او په سواد کې خو اطباق او استعلا دوه ډبل انجنونه لګي دي ها او سین خو کې همسته کمزور صفت ته پکې اکثر مونږ طلباء کرامو توایو یو سفیر د په اعتبار د قوت سره او بل سفیر د په اعتبار د ظهور سره نو په اعتبار د قوت سره سفیر په ټولو کې زیات په سواد کې ده ځکه هغه کې صفات نور قوي دي استعلا ده پکې اطباق ده پکې او بیا د هغې نه قوت والا په ذات نه دی ځکه په هغې کې جهر دی او بیا ټولو کې کم سفیر په اعتبار د قوت سره په سین کې دی ځکه همس دی په کمزور دی او په اعتبار د ظهور سره په ټولو کې زیات په سین کې دی صحیح شو اوس به طالب دا سنوي چې سواد کې سفیر دومره زیاتو کې چې سین نم زیاتې نه هي کې قوت ته بس اول دا حروف صفیر چې وی ذکر کړي امام مبرد ذکر کړي دا امام مبرد ذکر کړي چې یو صفت د چغې ته صفت د صفیر وای امام مبارک دو په سبق باندې سم کولو په پیسو به سبق کولو هغه خبره ده کنه دا کوم علما چې دکانداري او دا نور څیزونه کوي خو څه شي اي غریبانان څوک نو نو کچا یو طریقه جوړه کړي او طالب ته وایي چې ته د حسب معمول څومره چې تا وس او طاقت ته نو ته به دومره پیسې داخل اسکولونو کې چېلي هلته تعلیم کیږي نه لیکلی نه وایي رب زدنی علما پس کلی نه لیکلی هل تم رب زدنی علما ده او دل تم رب زدنی علما ده نو څه چي هل تم پیسې ده نو دا څه دومره خطرناکه خبره نه ده بعضي امي سره فانه مولي څه په ته تعويذ پیسې مې دي ولي بنا په دم باندې پیسې ولې جایز نه دي جایز دي علي با په نکاح باندې وي ګوره پیسې واغسته ادي بنا چې جایز دي فتاو دام دي کې چې چاره وخت خبره به ورته راکې څو براکه هغه دې زه دا ټول باندې چې عمل شي مولا چې با ټم ډکی ها او می کوله ګور پیسې دی وي تمه بس باندې دې کړې خکاندله چې ګنې پیسې دی واغسته نه نو دبم پیسې اغسته ملا چه کم خرچه کوي استا نکم نشي کوله هغه ستا روح له څور کوي غذا ور کوي چې غیله بل څوک ورکول هم نشي په پیپونو مغیله ته نشي ورکول ټول هسپتالونه بستل شي خو غیله باور نه کی مولوی صاحب صاحب نه تر ما سوتنه تا روح ژوندې ساتي کاغه مړ شو نو بس بیا ټول مسله څه شي ده خراب ده نو دا د مولا څه شی دی هغه خیر خیرات ته ها اولئک یسارعون فی الخيرات وهم لها سابقون خیرات څه معنا ده ها نیک اعمال نن تبا غیرت دې کوم خیرات دغه راګرځیدل دا یو اسم اسم جامع دی چې استعمالي په عرف کې د پاره د خوراک فاستبقوا الخيرات څه معنا ده رتقال لمنډي کوي خیرات د دین څومره کارونه دي ټول دي د مولا عمر پیسې بس وکول دي هو بلګي څوک نشي لګول ها نو حمزه ته بیا ځل په لار روانو یو شاګرد ورته وی وبوس کا سخته ګرمي واغه چې ورته څوک کتل وای ته خو زما شاګرد دی هغه ورته یو سبق مې در سره ویل وای که شاګرد مې نه نو ډېر سخت تګې نو ما به وبس کلی وي و یریګم چرتا قیامت کې راته دا ونو ویل شي چې وبد په سکلې وکنه بس نور څه کې سبق دې قوله او غیه کې وبد اوس کړي دا دا غوښتو تقوا او زهد دا سفیرول په سین کې زیات ته او په سواد کې کم دی ځکه په سواد کې اطباق دی وخت مو وي او اطباق د وجه نه چې په برون خطا نو اغسا جاری کېدل څه شول کم شول او سفیر خو څه توي سفیر خو دې توي چې आवाज بار روزي دا سا بار روزي الريح الخارج الصوت الخارج مع الريح او په سواد کې ځکه کم روزي چې التجبه برون خطا لك الصادقون ثم الساكن او بیا ساكن لك اصبر او بیا متحرك لك ولا من ولا من صبر وشيك بمهنة شوي فداية شو دا او درجات د سفیر ذکر کړي دویم صفت دی قلقله قلقله صفت لازمه متضاده او کې دویم صفت دی تاسو په قاعده کې لیکل دی القلقله په لغت کې دا څه ته وایي نو په دې کې څو خبرې پیژندل ضروری دي لغت کې خو به پیژنې دا تعریف په جندل بیا دویم مقدار په جندل او دریم اقسام په جندل کیفیت الادا ادا کې به څنګه پنځم حروف د قلقله دا صفت اول امام سی بوي ذکر کړي دا قلقله ګوره مصدر مرضی د قلقله فعل نه او دا مثلث هم ده ها تاسو چې کله مثلث د ابن مالک وایي کنه چې د سلور زره پورې اشعار دي پکې نو بیا به تاسو پته ولګي ابو شامه صاحب د دې اصطلاحي تعریف کړي او مکی صاحب نه نقل کړي صوت زائد حدث في المخرج دا یو زیاتی आवाज د په مخرج کې پیدا شو بعد ضغط المخرج پس د دینه چې دا مخرج تنگ شو وحصول الحرف فيه او حرف کې ادا شو بذلك الضغط ابراز المعانی د حروف قلقله مخرج هغه ذکر کړی با ابو شامه صاحب دا خبره په ابراز المعانی کې ګوره د حروف قلقله مخرجه بنوي خود اواز سره چې کوم دی غبي کلاو شي نو دا زیاتی اواز پیدا شي قلقله شو نهایت القول المفید علی ذکر کړي وای دي کې خوځیدل د مخرجم دي او خوځیدل د اوازم دي تحریک مخرج و تحریک صوته مخرج ځکه خوځي چې کله د مخرج سره التصاق محکم رالو اے انخطو کلک یوزه د بلځه سره کلکو لګیدو نوز دا حرف په زور باندې روزي نو مخرج کې حرکت پیدا شي لکه یو دروازه بند ده او ته په زورونه کې نو زور سره څه کیږي خوځي او هر چې په आवाज کې حرکت ده نو خو ارسو کوري نو ستا خوخه ده کته وی قلقله دی ته وی چې تحریک الصوت اواز خوزول او کدی ته وی چې تحریک المخرج دواړه صحیح دي جمهور وی وی شرط دا دی چې حرف مقلقل کې بعد ها زیاتی اواز چې کوم دی دا به قوي او جهري وي قوي به که قوت نو نو قلقله بني حروف د قلقله قطب جدن په تشدید د دال سره خو ابن الجزري په تخفیف سره چې ذکر کړي اوي قلقله قطب جد واللين نو قلقله قطب جد هغه دال بدون تشدید ذکر کړه شد بنشتا تخفیف تر ذکر کړه نو دا د ضرورت شعری د وجنه ورنه امام شاطبی په تشدید سره ذکر کړي او دا قطب په تسلیث د قاف سره ده قطب او قطب او قطب خو زمه پکې مشهوره ده قطب څه ته ویل کیږي ما يدور عليه الامر چې هغه باندې ټول کار روان لکه دا د سپیکر دی او تاسو په ټول کار روان دی اوري زما خبره نو دا قطب الامر شو دا رنګ قطب الرحا میچن چی کنه په کوم دغه باندې تاویږي هغه ته قطب الرحا وای رحا میچن ته وای ابن غازی وای قطب جدن په معنا ده د سره ده په معنا د رښتیا او سره چې شنو بیا جدن پکارو یا سو کوئی قطب جدن د بزرګي مدار قطب جدن کې قوي صفت مونږ وی حروف شدیده اته حروف نو په پنځو کې قلقل او شوا دو کې همز او همزه کې تخفیف رالو د بکیو زلویلی کلمات کې بعض علماء ډېر لیکل کړي په شرع شعله کې علامه موصلی ته ذکر کړي چې څوک وایي قلقله شی بل حرکت ته وایي متقدمینو په نس دا تصریح نشته چې قلقله به حرکت ته مایل کې ابن الجزري د لفظ د حرکت نو انکار کړي هغوی لأن صوتها اشد اصوات الحروف ځکه आवाज یې ټول حروفونه زیات دی قوت کې دی قلقله ورته ځکه وي په احکام قرات القرآن کې شیخ الحسین ذکر کړی غنیت الطالبین فی تجوید کلام رب العالمین د دې تحقیق دکتور فرغلی سید عرباوی صاحب کړي نو د په دې خبره باندې رد کړي چې سو کوئی بل ته به خامخا اوره نو دلته ویلي وې څوک پکې دا زیاتې چې اسماع القریب منک تا نه نږدې کس به اوري وې کچا دا څه ونه کړنو بیا با دا لحنی ادب په دې رد کړی نو شیخ حجازی ویلی دی او مکی صاحب محمد مکی نصر الجریسی دی په نهایت القول المفید کې ذکر کړی وای ګوره په کلام د حجازی کې درې شرطونه دي یو څه شه ده المبالغه فيها دویم څه شه ده اسماعها غیرک بل تبه اوره او درې المبالغه مشروطه بكونها تشبه حركه ما قبلها ما قبل بتابع وي نو دی وی هر چې مبالغه د په قلقلې د سواکنو کې نو دینه خو به حرکت جوړ شي اے که یو کلمه ساکنه دا او تا په ډیره مبالغه او کنو حرکت بشي لکه توس وې بیا وای وای امام عمر ابن ابراهيم ابن علي المسعدي ذکر کړی چې دا د شاګردانو د د امام جزري د شاګردانو شاګرد دی ان القلقله ليست بحركه ولا شبيهه بالحركه نه حرکت ده او نه مشابه د حرکت سره ده وای ليست القلقله في عرفهم حركه ولا شبيه بالحركه الفوائد المسعديه في حل الجزريه 50 صفحه بل ځکه ویلي چې په سواکینو کې چې کوم حروف ساکن دي پای کې ډېره مبالغه نه کې وي مستحب دي چې سره د خپل استاد نه زده کی او تجاوز نه کوي افراط نه کوي په تحریک د سواکنو کې بیا ویل د تجوید پر خودل دام دی چې یو قاری مبالغه او کې په قلقله کې وای دا شیخ حجازي صاحب چې ویلي چې قلقله به نږدې ته اوره نو دا په اعتبار د لغت د دې لفظ د څه تکتلی دي جهر ته کتلی جهر په حروف قلقله کې شته کنه جهر معنا د سرګندواله په لغت کې نو د لغتن د جهر توکته چې په معنا د اعلان او سرګندوالي دي نو دوی بل ته به اوره وایي اصطلاح د مجودونو کې قلقله دی ته وایي حبس النفس عند التصویت بالحرف بس ساده بنشوا او امام مکی ته بم ذکر کړی چې په حالت د وصل کې د دې आवाज لکم ده د حالت د وقفنا مکی صاحب وی فذلك الصوت في الوقف عليهن ابين منه في الوصل وصل کې کم د وقف کې زیاتی دا سه امام جزریم ویلی او دایم ویلی چې یو کلمه ساکنه ده او قلقله د پکې نو چرته حرکت ته مایل نه کی نو د په دې خبره رد کړه چې بل ته به اوره او د ذکر کړي وای کزان ته واورې دا او بل واو نه ریدا نو دلته به مونږ نن دا نه وایو چې د قلقله ونکا بلکې د لحن کو غلطي وکا نو د پیرات کړي دي چې تا سره یو نږدې کس ناشته او هغه ته دی واوروله یا یو مرګره دی هغه واورېده نو خو دې ته قلقله وایي کنه د دې وجه نه زما د خیال مطابق د عرض د عباس ته ځکه چې قلقله اوس مونږ وایو اج تا ووریده قلقله نه قلقله خو به تعالی اوري چې زه وکم که نه اج دا به څنګه قلقله چې تعالی و... دا لازم ورسره نه چې بل له واوري قلقله او کابل له ما وروزه زه کوشش کوم چې تاسو و نه ریم قلقله وکم اج اج بیا مورې دي کله چې ورې دي بل خبره دا ده د رد په دې کوي چې قلقله به بل تناوره او خبره د مبالغه کوي چې مبالغه مکو کنه چې فتحه ته جوړ شي یا کثرت ته جوړ شي یا ضمه یو مبالغه ده یو بل تاورول دي نو په مبالغه کې مونږم د فرغری سید عرباوی سره شریک یو چې مبالغه مکه او هر چې نفس قلقله ده چې بلې واو نه دي زه چې قلقله واو نرم زه به طالب لوام قلقله وکا چې واو مغلب ضرورت نه چې ورته وام چې قلقله وکا او چې زه د ناورم او طالب د قلقله کوي اذا بلا څنګه قلقله که په خبره پوه نه شوي دا خبره دا څه وزندار نه ده ها باقی نورې خبرې کوم کړي دي کتاب کې د قرقله متعلق چې آیا حرکت ته به مایل کې کنه خبر رستو کو قاجی علت د قلقله څه د چغې ته سبب د قلقله وي نو علت د قلقله څه شه ده مخکې مونږ ویلو جهر سره ابن سینا د کیفیت حدوث الحروف باره کې ویلي چې حروف په تصادم سره پیدا کیږي هغه ذکر کړی نو دغه اصطدام چې کوم دی دې ته تصادم وایي دا حروف ساکنه په تصادم پیدا کېږي ګوره په دې طریقه اب ات اح دا ټول تصادم دی نو کم چې په تصادم سره پیدا کیږي نو هغه ته ابن سینا نو میخه د القرع قرع څنګه کیږي با فتحه با داسې نو ساکن په تصادم پیدا کیږي اب او دا په تباعد پیدا کیږي نو دې ته اول ته هغه قرع او دې دویم ته وی قلع تجر نو سره وباسي نو ام ته چې کله میم ادا کې ام نو په تصادم سره ادا کیږي او ما په تباعد سره ادا کیږي صحیح شو نو په تباعد الشفتين سره میم ادا شو او په تباعد الفکین سره د دې فتحه ادا شو ما ته وره یو میم دی یو داغي فتحه ده ته چې فتحه دا ګوره میم ادا کې نو ګوره ما ما دا خو میم ادا شو فتحه به څنګه ادا کې چې خلق او کې فکین دی ته وي ښا فک څه ته وي جامتا دارنګ مو ده مو میم بم مو نو دا څنګه ادا کیږي دا خبره وره به مقصد تر رواني مو ده په تباعد د شفتین سره میم ادا شو چې تاسو دی بل جدا کې مو نو میم څه شو ادا شو او په انضمام سره ضمه ادا شو هي شو می په کسری سره په تباعد د شفتین سره می مدا شو او په انخفاض الفک سره چې خلقت لاړه په دې سره کسره ادا شو نو حرف متحرک کې دوا عمل دي چې کوم ځای حرف متحرک سو عمل دي بکی دوا عمل دي بکی یو تباعد طرفي عضو النطق کوم ځای نه چې د ادا کیږي یا به د یو بل نه جدا کیږي غزو زیونه د نطق دویم ومخرج اصل الحرکه دویم به د حرکت مخرج وي دوه خبرې شوې کنه دو عمل شول یو بل حرکت ادا کې بل باغ حرف ادا کې متحرک نو اصل د مخرج د اصل اصل الحرکه څه ده د فتحې اصل مخرج څه شی ده الف ده د واو چې کوم د ضمه اصل واو ده د کسرې اصل یا ده کنه دا خو د متحرک حروف خبره وا هر چې ساکن حروف دي نو دا هم موږ په ساده کېږي په تصادم سره یو بل سره وجنګيږي نه پکې انفتاح الفموي نه پکې انضمام الفموي او نه پکې انخفاض وي دا پکې نشته تاسو زه کوی چې په دې ساکت حرف کې شونډې ګول کا لکه تاسو وې اب شونډې په ګول کې نه اگر چې حروف واو ځان ته خبره وګوره قطب جدن توسراشه کله چې مونږ وایو قا قو قي د دې په ویلو کې ګرانواله نشته شته په کې ګرانواله نشته قاقوقي خو چې ساکن کې اق ګران شو کنه اق ګران شو کنه او ګران شو دا چې طا قو طي اسان نو د یوز دا په تصادم سره نه وای بلکې په تباعد سره ادا کوي اے تاسو نو چې اب دا ترغی ادا کیږي نه څنګه اب با اوس ادا شو ات دا اط اد د اج خبره باندې پوښی کنه عربو په پنځو حروفو کې مخالفت وکړو د نور حروفنا نور حروف چې به ساکینو په سبا دا کېدل په تصادم او دا پنځه حروف چې ساکن چې په څه ادا کیږي په تباعد وګورئ په کنه پويږي په دې پنځو حروفو کې عربو مخالفت کو د نور حروفونه ځکه نور حروفو کې چې ساکن په تصادم ادا کیږي کدی انضمام د فم پکې وکړو نو د دې حروف نه میلان د چا ته وکړو ضمه ته او قتلو کې وځ دانه چې او کو هغه د ضمه ته دارنګي انخفاض الفم بم پکې نه چې خلا پکې ته بوزي ولې دا خو تابع میلان د قلقلې کسرې ته وکړو اوس سوال دی حرف متحرکم په تباعد د هغه اندامونو د نطق سره ادا کیږي اے یو حرف متحرک دی با په تباعد ادا کیږي کنه او حرف مقلقلم په تباعد سره ادا شو نو فما الفرق بين المتحرك وساكن المقلقل فرق څه شو دا ساکن دی او متحرک دی دواړه یو شان ادا کیږي نو بیا فرق څه شو مونږ وایو دواړه که متحرک دی او که مقلقل دی دواړه که متحرک څومره بد دی اشی ور اخر څه شی چې ورته مرګري کیږي ک فتحی نخله کولاو ک ضمین شونډه ګول هغه کسره خله فکتا ادا پس کې نشتا دا په حروف قلقله کې نشتا نو دا څه ناشنا حروف دي چې د دې نورو نه په دې ادایګۍ کې څه شول دا جدا شول ځکه په دې کې د دې وجه نه قلقله وشوه دا کیفیت د قلقله و اوس بعد هکې څنګه دا قلقله دویم قول دا ده ما قبل تابع ده که مخکې د فتحه د قل کله په فتحې تمایل کې اقبلا که مخکې ته کسره د کسرې ته بمایل کې اقترابا که مخکې ته ضمه د ضمې ته بمایل کې او قوتولو او قوتولو علامه سمنودی د فتحې والا قول غوړه کړی قلقلة قطب جد وقربت لفتح مخرج على الاولى ثبت چا دام ذکر کړی چې قلقله د ما بعد حرکت تابع ده دا قول ضعیف ده هدایت القاری والا وی کدا قول صحیح شي نو صرف ساکن موصول کې صحیح ده اے هغه ساکن چې ته په وصل کې وقف نه کې لکه یوب دی او نو ټیک ده په دې باغ کې چې توس ميلان کې راتلون کې کثرې ته نسب شي یو بي دي او یو بي دي او رسته ته کثره د پدال باندې دې کې خو صحیح کیږي خو ځکه موقوف سره بسکه تک وتب دلته کې به وسله ميلان کې دلته خو به درسته زشتم نه دا خبره صحیح نه ده نو ګورا اوس څوکو دا څوک چې وای فتحې ته مایل ده کسرې ته ضمې ته آیا دا خبره صحیح ده کنه اکثر اوس خو صحیح قول په دې ټولو کې لکه چې نن زمانہ کې ذکر کیږي نو هغه دا چې فتحې ته به مایل ده موږ بعض استادانو به موږ چې فتحې ته میلان ده خو زه دا خبره نه منم بس نه منم په زور غرا باندې څوک نشي منلې مرعشی ته دا ولا غسړې دي چې هغه ویلي دي چې قلقله تابع ده د حرکت د ما قبل امر عزیز ویلی قلقله تابع ده د حرکت د ما قبل هغه دام ویلی دی وای قلقله په حمزه کې کېږي چې وقف دی په وکړو د مکی صاحب کلام ذکر کړي يجب على القارئ اذا وقف على الهمزه وهي متطرفه بالسكون لا بالروم ان يطيل اللفظ بها وای مکی صاحب دا ویلي چې کله ته حمزه باندې وقف وکړو لک پکې اوګت شه مراشی صاحب وای وای زه په دې نه پوهیږم چې دا اوګدوالي نه مکی صاحب څه مراد دي کیفیتو اوی وای چې د دې کیفیت بسنګي چې د وی تطویل پکې وکا نو بیا دی وای وای صحیح خبره ده چې د حروف قلقله نه ده ولی وای مکی صاحب چې کم ده دا ویل دي پار آیا کې وای په دې کې تخفیف وکړه د قلقلې د وجه نه چې تاسو یې قراءه ده او تو قراءه نو په دې کې به تخفیف راشي او تکلف به کې ختم شي خو قوت سره ویو کا اگر کوئی مشابه سي د ټوخي ترا هم ویو کا او بیا وای وی دا ولې پکې وشو ویل ان ضرورات تبيح المحظورات ضرورت ته کنو دا تکوي ګران ده خدا خبرې څه دي دا خبره د جمهور نه خلاف دي په حمزه کې قلقله نشتاول خدا خبره لا دلیل علیه په دې دلیل نشتا تجرد المقل کتاب کې غزي ذکر کړی چې دغه قلقله ده خو په دې دلیل نشته او البيان جهد المقل دا غي شرح د پای کې ذکر کړی او په دې څه دلیل نشته ها بیا ګوره اول خدا دا چې حمزه کې قلقلې تدویم چې سو کوئی ما قبل تا د ما قبل تابع ده قلقله مخکې چې کوم حرکت ته داغه پشان به کې مرعزی دې ذکر کړی په جهد المقل کې او په بیان جهد المقل کې بیان جهد المقل وای اما کیفیت ودایها فقد اختلف العلماء في ذلك على اكثر اكثر من قول والمشهور منها قولان دو قولنا پکې ډېر مشهور دي یو دا دی ان القل ان الحرف المقلقل دا کوم حرف چې قلقله کېږي دا د ما قبل تابع دی ادویم دا دی چې دا د فتحې تابع د فتحې تابع مایل کې او بیا دی وایي وای بعضی کتابونو ذکر کړي وای ګوره دې ته بعضی پر شعر باندې اشاره کړي وقلقله قرب الى الفتح مطلقا ولا تتبعنا بالذي قبل تجملا دې کتاب محقق ذکر کړي د غنیت الطالبین وای دا شعر مې ډېر وکړو خو چته مې ونه موند نه چا کوټه کې جوړ کړی د ځانه دلته خو شعرا ډېر دي کنه او دا وی خلک منسوب کوي شیخ متولی ته خو دا نسبت هغه ته صحیح نه ده خو دا هغه طالبان او هغه شاګردان چې پاغه کې شیخ ضباع شیخ محمد مکی نصر د دې په کتابونو کې دا شعر نشته کدا غي استاد ویل خدای په خپل کتابونو کې ذکر کړی وی کنه چې قلقله فتحي تمایله کا بیا دی وی ولم اجد له ادنى اشاره في هذا البيت ما وی د شیخ ضبا کتابونه کتلی چرته په اشاره د شعر لنشتا څو خبرې دي تنبيهات ځان ورته ویخ کوي پیژنه یو لقد ذهب بعض المعاصرين وای ډېر د نن زمانه خلک چې کم دی دا غي ډېر اقوال دي په کیفیت د قلقلې کې سو کوئی مخکې حرکت تبه مایل کې او سو کوئی فتحې تبه مایل کې وی والصواب ان القلقله اهتزاز حرف القلقله هغه خبره دادا دوی مغه نوري ملاحظه هم ذکر کړي بیا خپل خبره تراز هغه وای وای قلقله کې ګوره غلطي واقع کیږي یو غلطي پکې دا ده چې په اخر کې پکې خلک حمزه زیاتای قل هو الله احد الله الصمد دا په کوم حمزه زیاته کا لم یلد ولم یولد دا غلطي ده حمزه په پکې نه زیاته دا حمسونه په دې قلقلو کې دا صحیح نه دي پیدا بم نه کې درېمه خبره دا ده کله چې ته په یو کلمې باندې دی وقف کو په اخر کې حرف قلقله ده او مخکې ته ضمه ده یعنی حرف قلقلی باندې دی وقف کو مخکې ته مضموم دی نو پکار د چې دا شونډې بیا خپل حالت تراولي لکه اوس ما ته وګوره دا ته بنوي لا دې دې زر در بوزي چې ته دې دارو کې ډېر ولا به انتظار ما ته ګوره ویخی دا څلورمه خبره ده قلقله کې کدرېمه ده وې کله چې قلقله کې نو بعضې کله کوئی دا چې کې قلقلې نه مخکې کوم مضموم حد شونډې ګول کیا واو ده مثلا نو بیا په قلقله کې شونډې ګول خواري دې نه کې چې شونډې کولاو کې څنګه وای اے مشهود البروج مشهود البروج دا به وای نه کې دا خو تا شونډې ګور کړې وي د واو د پاره ته ضمې د پاره بس ته کنه ختم شو سره سکه ای اختر چې تیر شنو بیا نګریز خلک په دیوال غورځي کنه نو سکه او اختر تیر شوی د قلقلې خبره ده نو البروج الاغا مشهود وګورئ کنه پوهیږئ بیا به شونډې پرې دي تباعد راشي کوم ځای نه چې ته دا حروف قلقله ادا کې هغه اندامونه د خبرو کولو یو بل نه جدا شي کوم ځای نه आवाज جوړيږي خو غره دون تباعد الفکین خلا به ورته نه کولاوي نو کله چې تا خلم کولاو کا نو بیا غو دي فتحې تمایل کما مثلا توسوي وتب نو فتحې ته ما ولې خلا کولاوي ولا مکولاو دا خو فرق دی په مند دی ساکن او په مند بل متحرک کې لکه تاسو وخت واورېدل نو وکلا فاذا تبا فاذا بعدنا بين الفكين خرجنا من القلقله الى الحركه مخک حرکت قلقله وت پکې حرکت راوستو وهذا محظور ينبغي الانتباه له ځینو ځان بچ کړي هغه چې څوک وایي زه صحیح قلقله کوم او په هغې باندې زه عملي مشق کوم نو څه به کوي دا دواړه جامې به ونیسي او حرف قلقله به ادا کړي یو یو نو کله کتا دا جامې او کته چې جدا کېدې نو قلقله به دي خطاي او کنه جدا کېدې نو صحیح وي دا څه به وکړي بس بیا غو قلقله تو کمای ته د کفت ایتا دارنګ د هغه کتابونو نه چې غیم د دې خبرې طرف ته تنبیه ورکړي طلباء ته چې هر قلقلبا مایل کې نه ستا کتاب دې قواعد التجوید علی روایت حفص عن عاصم د شیخ عبد العزيز ابن عبد الفتاح القاری حمید د کلیت القرآن په مدینه منوره کې بیا دی محقق ذکر کړی وېدا کلیه چې کوم د تخرجت منها ودرست فيها ولا ويجب الا تزيد القلقله حتى تصل الى حد تنقلب فيه الى الحركه واجب دي چې زیادت په قلقله کې نه کیږي چې دا غینه څه جوړ شي بیا حرکت طرف ته میلان نشي دارنګ دریم کتاب چې غویل دي چې قلقله په فتحې ته او هیڅ حرکت نه مایل کې تيسير الرحمن في تجويد القرآن دا یو دکتوره د خزي کتاب د تجوید باره کې لیکل او سړی یو نه لیکي او نو وایي سعاد عبد الحمید هغه ذکر کړی اخطاء النطق بالقلقله د قلقله کې کوم غلطي کیږي نو بیا هغه وای فالقلقله لا تميل الى الكسر ولا الى الفتح قلقله بن ميلان کیږي کسره تا او فتح تا اولی زکه پدې کې تب تبعید الحرکت ته چې ميلان د فتح تا او کوم حرکت تنیم راوستو کسره ته کو حرکت تنیم راوستو نو کسری او ضمی ته به میلان نه کې او پاغي کو ما تاسو ته وی راجح کول خلک څه ذکر کوي چې فتحې ته مایل ده هغه راجح کول هم ځکه نه دی صحیح دا روم او اشمام دا په کم حرکت کې کیږي په کسرا او په ضمه کې دا فتحه کې ولې روم نه کیږي په فتحه کې تبعیض ناراضي که تبعیض به راتله نتابه بیا په هغې کې مروم کول راځي به هسې به ته وې ته به وې چې زه پکې تفویض راولم او دنه به پوره فتح شوي که په خبره پوه نه شوئ نو کله چې ته فتحې ته مایل کې نو میلانې میلانې نشته خو بس فتحه دې ووي تبعیض پکې نه راځي په فتحې کې ځکه چې نو پکې څه نه کېږي روم نه کېږي دا جزري ته ذکر کړي چې په فتحه کې تبعیض نه راځي دارنګي مذکره فی قواعد التجوید د شیخ محمد نبهان ابن حسین مصری الله دې په رحمتونو راوړي په هر روایت او هر قرات باندې کتاب لیکل نه طالب ته ځانه کړی دا تاسو کوم الرياش کتاب وکړه لام د نبهان څه دی حفظ چې کوم دوه راویان دي دا چې په هر یو مثلا ته کوم زمونږ مکتبه دا وړه هغه کې کتابونه مخامخ ټول پراته دي ټول د شیخ نبهان څخه دا یو مذکره دا مذکره یو نوټ مثلا چې ورته وایي مذکره فی قواعد التجوید نو د بیا ذکر کړی ان القلقله في الحرف الساكن صوت مستقل ليس بالفتحه ولا بالضمه ولا بالكسره نفتحه فتحه ده كسره ده ضمه ده دارنګي شرح شروعات د جزري وګوره او د ابن الجزري ته بغنس دی کتاب والا ذکر کړي ان الفتحه لا يقع تبعيدها په فتحه کې تبعید ناراضي نو که څوک کوئی دی مایل کوم میلان میلان نشته غوسه دی وکړو تور دیو قضا فتحه دی وي تاسو په خبره باندې پوه شئ کنه دې کې دوه مذهبونه دي بعض وایي دا صفت عارضه ده او دا مذهب د اهل شام ده عارضه مطلب دا ده چې کله یو کله نه ها قطب جدن چې متحرک دا پکې نه قلقله څرګند کله چې ساکني دا حرف او کله چې په وقف کې نو بیا خو یې څرګند کا نو یو ګره حرکت خبره په ګړو کړي نه ده نو قلقله څه شی ده صفت عارضه شو نو ته صفت عارضه څه ته وایي ما تنفق عن الحرف تاسو ته تیر شو چې دا حرف نه جدا کیږي جزئی زیب زوی دی هغه وای نحتاج الى اظهار صوت شبه النبره حال سکونها کله چې دا ساکن نو موږ با اوچت आवाज ته پکې محتاج یو و الى اتمام النطق بها او پورا تکلم کولو ته په دی باندې فذلك الصوت في سکونها ابين منه في حركتها نزوی سویلی فذلك الصوت في سكونها ابين منه في حركتها ابن الجزري پان نشر في القراءة الاشر کی وی فذلك الصوت في سكونها ابين من في حركتها وهو في الوقف امكانو صحیح قول دا چې قلقله صفت لازمه نه دا موږ لازمه او کې لیکل کې عارضه او کې لازمه او کې مو لیکل کنه دا صفت لازمه ده دا قول غوره ده ابن الجزري خبره چې کمی کړی یاد نور علما نو دا غي جواب دا ده بینا ما نخکارکا نو که سکون کې قلقله خکارکا او متحرک کې پټه ده نو پټواله مستلزم عدم وجود لره نه ده نو د طالب بستر کې ځان پټ کړی ته به جمعات کې طالب نشتا بستر او چته کې پته نه ولګي حالته سرګند کا او دلته ما سرګند وا قلقلا التا ساکن نو سرګند کا متحرک دې ما سرګند وا نو ما سرګند دا معنا ده چې قلقلا نشتا ها نو د ابن الجزري د خبرې مطلب دا دی چې تحرک کې قلقله شته خو پټه ده دا خبره په جهد المقل کې مرعشي صاحب ذکر کړي او د دې مطلب دا دی لکه غنه د میم او د نون په هر حالت کې دا خو تشدید کې ابیا نه ده او په حالت د حرکت کې هغه شان څرګند نه ده ابن طحان رحم الله ذکر کړي کما ان الوقفه کما بل دلیل دا ده دا خبره معلومه ده چې قلقله د دوو صفاتونو نه پیدا شوې ده د جهر او د شدت نه ها قلقله د څو صفاتونو نه پیدا ده د دوو نه د جهر او د شدت نه نو د دوو لازمی صفاتونو نه عارضی صفات څنګه جوړ شو صحیح شو حروف قلقله بالکل جدا کیږي نه د قلقلې نه عند تحرکها کله چې دا متحرک وي وان لم تكن القلقله عند تحركها ظاهره اگر کله را څرګندني لکه وای ان الغنه غنه په نون او په میم کې دا نون او میم د غنه نه قال کیږي هغه چې په حالت د حرکت کې بګه غنه څرګند نه ده مراتب القلقله د قلقلې سو مراتب دي تاسو قاعده کې وګورئ درې مراتب دي په صفحه چبیس کې المفيد کې طبي ته ذکر کړی وخمسة تسمى حروف القلقلة لكونها إن سكنت مقلقلة يجمعها قطب جد فوفي بها وبالغ ما سكون الوقف ده ذكر كري ويقتام ده قلقلة صغرى كبرى يا دوي صغرى تتويل كي أن يبين المشدد حيث وقع ويعطيه حقه ويميزه مما ليس بمشدد لأنه إذا إن فرط في تشديده حذف حرفا من تلاوته كم يكون حرف كم كمكو وداتي بنمج الحق الحق وداتي بنمج الحق ق سبق سكتوكي دریم څه شی دی ساکن موصول چې سکون د پی وقف پی نشته دې تقلقله صغرا وای لك ليقطع طرفا ليقطع کې اوس قاف ساکن دی وقف پی نشته سلورم متحرک مطلقا که مشددی که مخففی دا قول غوره دی زمون قاعده کې په دې قول عمل له او که سوچ مو ورته وکړو صحیح ده دا قول غایت المرید والم ذکر کړي او هدایت القارین ذکر کړي دا غوره قول له دویم او دریم قولم چا ذکر کړي هغه دی کاپي کې ذکر دی بیا وګور بهرحال اوس ګور درس السادس عشر ته قلقله چې کوم ده یو حروف دا غیر حروف څه دي قطب جد څه امام جزري چې ویل کنه قلقله قطب جد ما غوسه شي وزن ده کنه شي د دې دوه اعتبارات دي یو په اعتبار د حروف او تربل په اعتبار د ادا سره په اعتبار د حروف سره په درې قسمه ده په اعتبار د ادا سره په درې قسمه ده ټول کې قلقلی دا پنځه حروف کې ټول کې اعلی حرف کم یو دی طا دا بیا جیم دی او بیا قاف با دال نو اعلی قلقله په طا کې د په اعتبار د حروف او اپیت او اوسط په جیم کې دا او ادنا په قاف با دال کې دا او په اعتبار د ادا سره یعنی مراتبها قاعده لګنه قاعده کې ملي کړي په اعتبار د ادا سره به اعتبار الادا یعنی مراتب او مراتب د قلقلی درې دي اعلى اوسط ادنى اعلى پس کی کی مشدد موقوف متحرک موقوف ساکن موقوف شدن د په وقف د په کو الحق دی په نه کړي او سکون پر راغلی دی لکه مثال به سمې خالا قونا په قاف وقف نشته ایقو ترابا ایقو خلاقو ستبه غره مایل کوي نه درې مده ادنا قلقلا دا پس کې کی په مشدد غیر مدلی لپاره دوه صورتونه دي مشدد غیر موقوف متحرک غیر موقوف شرط پر راغله وقف به نشته وتبع څه شي بابا مې وقف ونکو یا تبت په باب باندې وقف شته په تبت کې نشته وذكر وذكر دا ادنا قلق لدا او په متحرک غیر موقوف مثال بسنګي الحمد په دې ذالک چې کومه قلق لدا الحمد لله او قرانا کې قاف کې کومه قلق لدا خو ادنا ده لګا صحیح هي خلاصه د خبرې دا شوه مراتب د قلقلې درې دي اعلی اوسط ادنا په اعلی کې درې صورتونه دي مشدد موقوف متحرک موقوف او ساکن موقوف او په اوسط کې په اوسط کې یو صورت ته او په ادنا کې دو صورتونه دي ولقد اصطفيناه في الدنيا کې قلقله نه کیږي ولی اجتماع ساکنین راغلی دا او دالته مکسره ورکا ورنه بیا به کېدک داسې نه وي دریم په حالت د وقف بالروم کې من کیږي لك الكتاب دا چارج د بیا کې کله چې حرف قلقله د دې ادغام چې په خپل مجانس کې نو ظهور د قلقلې بن کیږي لك حقت نو ورا د قاف ادغام په په قاف کې وشو په خپل مثل کې مجانس کې نه خپل مثل کې بله دا خبره چې په مابین د علماو کې اختلاف دی چې کله یو قلقله په حالت د تشدید کې ده او بل په حالت د تخفیف کې ده نو په حرف مشدد کې قلقله زیاته ده په نسبت د حرف مخفف او کنا نو بعضی وای زیاته ده او د متقدمینو په کتابونو کې دا خبره نشته هغه وی دواړه یو شان دي نو معنا دا د په حالت د تخفیف کې اوس بدا سي نوې چې القادر پراکه دم قلقلو کا د دال لوجه او خصوصا دغه ذکر ډیر خیال ساتي بیا خلک نه کوي خلک څنګه وي القادر نو قلقلو نشو د دال القادر دا به وي راب ورپسې وي القادر بالعهد دغه شان بالعهد نو دا څه نوې چې بالعهد بالعهد هغه ځکه دې پراکه او کا مقرست حرف ته دي او دلته دې مخ کې په عین کې او کا څنګه به والفجر والفجر والفجر بیا ګور حروف القلقله دا پنځه حروف دي قطب جد بعد پکې همزم زیاته کړي دا لکه تاسو د مرعشی صاحب خبر واورې دا او هغه د مکی صاحب نه نقل کړي خدا قول د جمهور خلاف دی امام سیب وې پکې سام داخله کړي دا امام مبرد پکې کاف هم داخل کړي او ویل دي چې دې مرتبه قلقله کې د قاف نه کم ده خدا ټولې خبرې د جمهور نه خلاف دي قلقلی دغه پنځه حروف دي په خبره باندې پوه شوي کنه هذا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد علي واصحابه اجمعين ان شاء الله مصبسي متصل به سبق وایي طالبان ګډوډي گئی ما هم چرته ځای هم منځو کې موږ نه